دوی په خپلو ژبو سره هغه څه وایي چې په زړونو کې یې نه وي دوی ته ووایه ښه همدا خبره ده نو څوک دي چې ستاسو په باب دا الله پاک د فیصلې بندولو څه وس واک لري که هغه ستاسې ته څه ضرر رسول وغواړي یا ګټه در بخل ستاسې له عملونو څخه خو یوازې الله پاک خبر دی بلکې تاسې داسې وګڼله چې پیغمبر او مؤمنان به خپلو کورنیو ته بیرته راونشي ګرځېدلی او دغه ګمان ستاسې په زړونو ډیر ښه ولګېده او تاسې ډیر بد ګمان وکړ او تاسې سخت بدباطنه خلک یې دوی غواړي چې د الله پاک فرمان بدل کړي دوی ته په ډاګ ووایه چې تاسې هیڅکله له موږ سره نشئ تلای الله پاک لا د مخه دا فرمایلی دي دوی به ووایي چې نه بلکې تاسې پر موږ رخه کوئ په داس حال کې چې خبره درخې نه ده بلکې دوی په سمه خبره بیخي لږ پوهیږي هغه وخت کې که تاسو د جهاد حکم اطاعت وکړ نو الله پاک به تاسو ته غوره اجر درکړي او که تاسو په هغه شان مخ واړو لکه چې څنګه مو مخ کې اړولای دی نو الله پاک به تاسو ته دردناک سزا درکړي کلوند ګډ او ناروغ جهاد ته لاړ نشي نو څه باک نشته څوک چې د الله پاک او دغه د رسول اطاعت وکړي الله پاک به هغه په هغو جنتونو کې داخل کړي چې تر هغې لاندې به ویالې بهیږي او څوک چې مخ واړوي هغه ته به دردناکه سزا ورکړي وكان الله بما تعملون بصيرا هغه ذات د چې د مکی په ناو کې دا غو لاسونه له تاس نه او ستاس لاسونه له غونه منع کړل په داس حال کې چې پر هغه تاس ته برای درکړیو څکل الله پاک هغه لیدل او د هدیې اوښانې د هغو د قربانۍ ځای ته پرېنښودل چې ورسېږي په مکه کې داسې نارینه او ښځې موجودې نه وای چې تاسې نه پېژنئ او که دا خبره نه وای چې په ناګاهانه ډول به تاسې هغو پامال کړئ او په دې سره به پر تاسې پړه راشي نو د جګ مخنیوی به نه وای شوی مخنیوی د دې لپاره وشو تر څو چې الله پاک چې څوک وغواړي په خپل رحمت کې داخل کړي هغه مؤمنان قبیل شوی وای نو د مکی ر خلکو نه چې کوم کسان کافرانو هغه ته به موږ ارومرو سخت سزا ورکړې وای وكان الله بكل شيء عليما هم دا دلیل ده چې کله دغو کافرانو په خپل ځونه کې جاهلانه دریز کین کړ نو الله پاک پر خپل پیغمبر او مؤمنانو باندې ډاډینه نازله کړه او مؤمنان د تقوا د خبرې پابند وګرځول چې هغه دغه زیات حقدار او اهل وو خپل سرونه به وخرئ او وېښته به لنډ کړئ او پر تاسې به هیڅ ویره نه وي. هغه په هغې خبرې پوهېده چې تاسې ورباندې نه پوهېدلئ، له دې امله هغه د خوب پوره کېدو نه مخکې تاسې ته دغه نږدې فتحه در په برخه کړه. ته چې کله هغوی ګورې په رکوع او سجده او د الله د فضل او دغه د رضا په طلب کې بوخت مومي د سجدو نښې نښانې د هغو پر وتولیو موجودې دي چې په هغې سره هغوی بېل پېژندل کېږي دا دی د هغو صفت په تورات کې او په انجیل کې د هغو مثال داسې ورکړ شوی دی چې ګواکې یو کښت دی چې لومړی هغه پړکې وټوکوي بیا یې هغې ته قوت او وده ورکړه بیا هغه مخ په پخېدو شو بیا هغه پر خپلې تنې باندې ودرېده هغه کروندګر خوشحاله وي تر څو چې کافران د هغو په تقوی او سمسورتیا باندې د غصې وسوځي د دغې ډلې خلک چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي الله پاک د دوی سره د بخښنې او لوی اجر وعده کړې ده